نماز برا هیچ کس که هیچ نکرد که عمر در تر که عمر در سر تح سیل مال کرد و نخورد سادی سړي چې په داسې سړي خو لمونځ د جنازې نه ده په کار برا مکن نماز برا هیچ کس په هیڅ سړي باندې کې هیچ نه کار چې دنیا کې چېرته خیر کار ونه کړ ولې که عمر در سر تحصیل مال کرد، ځکه چې د عمر په خیال دې جمع کولو د مال کې صرف کو ونه خورد ویې نه خوړ. یعنې دا هسې یو مقصد تشدیداً دا خبره کوي چې سړی دې لمونځ په داسې سړي نه کوي. موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد موسی علیه السلام قارون ته نصیحت کاو و گفت ورته ویې ویله احسن کما احسن الله الیکا نه شنید دا خبره و نه اورېدله د زړه په غوږونو باندې عاقبت شنیدي کې څه دید با خلق کرم کن که خدا با تو کرم کر با خلق کرم کن که خدا با تو کرم کر هغه کس چې په دینار او درم خیر نه اندوخت هغه سړی چې په دینار او درم سره خیر جمع نه کړ اشرفه یو پیسې سته نه خو ته خیر جمع نه کړ سر عاقبت اندر سر دینار او درم سر آخر کار په خیال دی دینار او درم کې کی آخر په دغې کې سر وبېلي مړ شي پسې او ټول عمر بس پیسې دي او جمع کوم به یې او مارکیټونه دي او فلان هلکه په خلکو یې خرڅ کا خپل یې وخوره خوندونه ورنه واخله خواهی متمتع شوی از نعمت دنیا که تا زړه دا غواړي چې زه نفع مند سه له مال و دولت د دنیا نه با خلق کرم کن خلق خدا سره کرم کوه که خدا با تو کرم کر چې الله تعالی تا سره چدا احسان کړی عرب گوید جد سخاوتونه کوه ولا تمنن منت مه په ور خېژوه فان الفائدة الیک عائده ځکه چې د دې صدقو او دغو شیونو فایده تا طرف ته واپس کېږي یعنې بخش و منت منې که نفع به تو باز ګردد هغه معنی یې درته وکړه درخت کرم هر کجا بیخ کرد درخت کرم هر کجا بیخ کرد گذشت از فلک شا خوبالای او ګذشت از فلک شاخ بالای او، پورته شي له آسمانو نه هغه شاخونه د دې. سخاوت داسې بوټی دی چې کاته یې تحت الثری ته هغه رسي بیخونه هغه ولې او پورته یې آسمانو ته چه رسي شاخونه رسي نو اوس که ته دا امید لرې چې له دې نه میوه وخوره او میوه هم رته ونیسي دا بوټی نو سادي صاحب وایي بمنت منه اره برپایو بیا په احسان ورخځولو سره او جتلایي سره مه کېدوه اره په خپو دې دې د خپل بوټي په خپو باندې اره دې احسان مه کېدوه چې ارې دې احسان باندې من من بمعروفه فقد افسده شکر خدای کن که موفق شدی بخیر شکر خدای کن که موفق شدی بخیر زین عام و فضل خود نمعطل گذاشتت زین عام و فضل خود نمعطل گذاشتت منت منه که خدمت سلطان همی کنم منت منه کی خدمت سلطا همه کنم منت شناس ازو کی به خدمت بداشتت منت شناس ازو کی به خدمت بداشتت شکر خدای کن هلکه دی الله تعالی شکریه ادا کوه که موفق شدی به خیر چې الله تعالی درله د خیر او د نیکی توفیق درکړ یو امی سړی وي الله تعالی درله خیر توفیق درکړ څلورو میاشتو ته یې وباسلې نو د الله تعالی شکریه ادا کوه پسندیده نظام د آب آسې الله تعالی چه کاو اوچتاو زه یو شپون چرواها وم اسلام دی وجه نه الله تعالی زه چه کړه فاروق کړه زه یو شپون او چرواها وم اسلام دی وجه نه الله تعالی زه هم چه کړه فاروق کړه نو ګوره دا دی مونږ څه احسان نه ده په الله تعالی چې مونږ دلته اوس لګیا یو او دین خیم دا دی غایت الله تعالی احسان ده چې بغیر د درخواست ورکولو نه الله تعالی مونږ نه ټوټه پوټه دی ولې نه خو نام خدا دی چې یاره دین خدمت ته کېدای شي مقصد دا ده چې په دغې صف کې مو ورسره پاسئ که نه دا هم چې کمه خبره خو نه ده حضرت مفتي محمود صاحب نور الله مرقده ایخته چا ورته ویلې چې درې ممبرانه څلور شپږ ممبران وي نو په دې به تاسو څه اسلام راولو په دې به تاسو څه هغه ورته ویلې چې سړی اسلام راځي لا نه راځي مونږ د خپل وس مطابق همت باندې چې یو مکلف یو مونږ د خپل وس مطابق چې خدای پاک قیامت ورځې هغو خلکو سره مونږ پاسئ که نه چې دا خلک نظام صالح راوستلو دپاره لګیا وو نه سړیه دا کمه خبره ده دا نه راځي راځي یا دې الله تعالی څه دي خپل کارونه دي لیکن چې دا هغو خلکو په صف کې مونږ خدای پاک پاسې که نه چې دا هم داسې خلکو چې نظام صالح دپاره جیلونه تېرول او مقصد سړې تودې تېرولې او عزتونه یې قربان کړي او هر شی خو نظام صالح دپاره چغې والې او چکه نظام صالح نو داسې کمه خبره خو نه ده نو اوس د ډېر مایوسه شي چې یاره په دې فتنو دور کې به زه څونه دین خدمت وکړم هلکه ته به ولې څونه نه وکړې ولې به څونه نه وکړې ته دې په چیکړ کې ښخ یې ته چې څونه درنه کېږي هغه خو وکړه چې ته الله تعالی خوا ته سرخرو یې او کېدای شي خدای پاک تا هغو خلکو سره چې پیچا ډېر کارونه یې کړي ولې ته د هغو کار کوې د هغو پارټي کې خو یې نو هغه نو داسې کمه نو دا مایوسي نه ده په کار پوه شوې چې مثال زه به څونه کار وکړم او دا فتنو دور ده هلته انټرنېټ دور ده فلانی زه به څونه تبلیغ وکړم زه به څونه درس وکړم زه به څونه طالبي علم او فوټوګانه فلمان او ته وګوره فرد فرد ته نه ورسوله شیخ الحدیث به یې او استاد حدیث به یې یا لاس کې به یې هغه کیمرې ول هغه ایوه ته ونیسه کراب ونه دا خو فوټو نه ده دا خو هسې یو هغه ده توجیهګانې ورته کوه شیخ الحدیثان به یې استاد حدیثان به یې هلکه خو صفا وایه چې زه غول خورم نو څه کایې دین ته دا توجیهان ګوره دې باندې مو پام نه شي که ډېرو غټو خلکو ویلي چې دا تصویر نه ده دا شی نه ده هلکه ورې که تصویر نه یي که نه ته رښتیا وایه بیا دې زړه په دې قانع کېږي زړه څه درته وایي چې یاره ښه خبره ده ته رښتیا ووایه دع ما یریبک الی ما لا یریبک دع ما یریبک الی ما زړه دې په قانع کېږي نه ته په صحیح خدای رسول په نظر ورته وګوره چې تا زړه په قانع کېږي نه په قانع کېږي او ګانې چې تر تر روان سي حدیث مبارک و چې په جوماتونو کې به ګانې بجانې سړي به ذهن کې ویل چې یاره داسې وخت یې خدای نه راوړي چې په جومات هغه د شروع شي که زه نو څنګه ساز په لګولی چې په لمانځه کې در تر شروع کي په ټکي باندې پیل وایي چې لاس مې ورته واچولی داسې ساز یې پکې لګولی نو کور کور ته نه فرد فرد ته یې چې کړه بې حیایي په خدای کې نو که زه یوه ورځ په دې کوسټر کې روان وه چې ما حیران شوم چې درې ګنټې یې څنګه پکې ټیپ کړی یو داسې موبایل و کسانو نه دوه کسانو نه یعنې چې موږ له تادیزو نه زه ورختلی یم روان شوي وو تر پېښور راتلو نه ختمېده نه پکې چارج ختمېده پته یې نه سو چې څه چلی په کړی دا دو فلم په لګولی وه ما سره داسې چېره چې داسې ما ومایل چې داسې شی سره کوي سم سازونه هغه جینکیو برهنه ډانس پکې کاوه سم نیم برهنه نه صرف د کوتې یې اغوستې وې که نه نور یې مقصد برهنه ډانس پکې کاوه ټوله لارګو په لګیا نو فرد فرد ته دین نو مقصد دا دی چې مونږ که فرد فرد ته دین نسو رسولی یاره کلي کلي ته خو یې سړی ورسوي دا ډېر ده یو کلي کې بیان وکړه بل کې وکړه بل کړی نو سړی به مایوسه کېږي نه ځکه سادی سے وایي شکر خدا کن کې موفق شدی بخیر زین عام فضل خود نه معطل گذاشتت دا یاد کو منت منه که خدمت سلطان همه کنم منت شناس از او که به خدمت بداشتت دا احسان مه کوه چی زه د بادشاه خدمت کوم احسان دې ده وګڼه چی تې خدمت دپاره مقرر کړی چا بادشاه ته دا وتیلي چی ګوره زه تاته پیالې مینځم الټه احسان یې ده بولي او پیالې ورته مینځي نوکري کې اخیستی چپړاسي بهرحال دو کس رنج بیهوده بردن دوه کسان فضول تکلیف وکړي وسایې بې فایده او فضول کوششونه وکړي خدای مو دې نه په کې راولي یکی آن که اندوخت و نخورد یو هغه سړی چې مال و دولت یې جمع کاوه ویې نه خوړ دې کې خو شکر د نه یو و دیګر آن که آموخت و عمل نکرد دې کې مو د خدای نه کړي چې علم وکړي او عمل په و نه کړي علم هر چند بیش ترخوانی علم هر چند بیش ترخوانی چو عمل نیست چو عمل در تو نیست نادانی نه محقق بود نه دانشمند نه محقق بود نه دانشمند چارپای بر و کتاب چند آتهی مغز را چه علم و خبر آتهی مغز را چه علم و خبر که بر و هیزم است یا دفتر علم هر چند بیشتر خوانی علم که ډېر زیات وکې وکې وکې چو عمل در تو نیست نادانی چو عمل په تا کې نشته نادان یې جاهل یې نه محقق وي په حقیقت کې او نه عالم او عاقل ګڼ شي چې عمل یې نه وي ها البته چارپایې برو کتابې چند یو چارپایه ده یو حیوان ده چې څو کتابونه یې په اوږه چې دي اخیستي لکه په خره باندې تفسیرونه چې کې بار اوړي یې په یو ځای نه بل ځای د خره ریړۍ کې نه راړي د تفسیرونه د شی نه دلته دغسې مثال ده هاته المغز راچ علم خبر هغه خالي دماغ وال غریب لره چې علم وي په دې خبرې باندې او څه پته ورته لګي خرته دا پته لګي چې دا په ما قرآنونه دي او کتابونه دي چې بړو حیزم است چې دا په ده باندې لرګي دي که دا کتابونه دي نو بلکل عالم بې عمله داسې مثال لري ځکه طاهر هغه یو ځای وتایي بیل حسنه جهان داسې راته ښکاري بیل حسنه جهان داسې راته ښکاري مقتدیان چې وي حاضر او امام نه وي او بې عمله عالم داسې معلومیږي چې ساقي وي او په لاس کې جام نه وي بې عمله عالم داسې معلومېږي چې ساقي وي خو په لاس کې یې جام نه وي وي ساقي خو په لاس کې یې جام ښه جي بهرحال ټیم نسته که نه دا غزل علم از بحر دین پروردن است نه از بحر دنیا خوردن علم دین حفاظت دپاره ده تاسو مونږ به علم څه دپاره کو چې دین حفاظت وکړو دین حفاظت په الله تعالی کوي لیکن الله تعالی عادت په دې جانب ده چې فرشتې کوزوي د هغو انسانانو نه دا کار اخلي نو علم خو دې دپاره ده چې سړی د دین حفاظت کړي نه از بهر دنیا خوردن علم دې دپاره نه ده چې سړی په دې سره دنیا حاصله کړي هر کې پرهیز و زهد و علم فروغ هر که پرهیز و زهد و علم فروغ خرمن گرد کرد و پاک بسوخ ډېرې خطرناکې خبرې دي یاره چې کوم شي نفع زیاته وي که نه نو دوره نقصان هم چې زیات وي هر کې پرهېز چا چې تقوا زهد او علم خرڅ کړ نو ده درمن جمع کړ او ټول یې وسوځاوه نو ډېر صوفیایي خپل پرهېزګاري خرڅوي دې دپاره د خپله پرهېزګاري کړي چې خلک په شکرانې الله راکوي ډېر مقرران او خطیبان او د خپل الفاظ څخه یې خرڅوي چې خلک په بیا ما عزت کوي وایي به چې داسې مقرر ده او داسې خطیب ده داسې مؤثر بیان یې وکړ هغه یې وکړ ډېر عالمان یې د خپل علم چکۍ خرڅوي خدای مو دې په دې کې رانه ولي دا داسې ده لکه سړی درمن جمع کړي او ټول درته چې کي سړی وسوځوي ښه دي ګرانو او خوږو پند عالم ناپرهیزګار کور مشعله دارست عالم ناپرهیزګار دا په مثال د هغه ړانده ده چې چراغ یې په لاس کې وي ړوند وي ډیوه یې اخیستې ده چراغ یې په لاس کې ده یهتدي به وهو لا یهتدي خلک په ده سره هدایت قبلوي یعنې نور خو ویني د دې وجې نه خدای خپله نه ورته ویني لکه یو ړوند سړی ده او لارې کې مقصد دا چې بجلي بله کړې ده داسې نیولې ده نو خلکو ته خو فایده ده او زر چکې ولګوي زر واچوي او په بازار کې څه وانخلي بلکل چې زندګي تېره کړي او نېک کارونه نه پکې وکړي عمل صالح نه وکړي بلکل دې داسې مثال ده ځکه طاهر چې ما درته ویلا یو شعر پاره به پوره غزل درته ووایم څوک څوک خفه چې له ګردش د ایام نه وي څوک خفه چې له ګردش د ایام نه وي بخت به بیا بخت به ولې بیا د هغو غلام نه وي د ناموس ناوې هغو کره نه اوسي چې احساس چا ته د ننګ و د نام نه وي ای لیلا د ازادۍ نور به څه وایم ای لیلا د ازادۍ نور به څه وایم زه غلام یم د هغه چې غلام نه وي او دغه شعر مقصودي و پکې بې عمله عالم داسې معلومېږي بې عمله عالم داسې معلومېږي چې ساقي وي او په لاس کې جام نه وي او داسې څوک دی ای شاها د امیدونو ستا په غېږ کې چې یې کړی آرام نه وي عقل نور څه راته وایي زړه مې نور څه عقل نور څه راته وايي زړه مې نور څه زه یریږم راته ایښی یې دام نه وي بې له حسنه جهان داسې راته ښکاري بې له حسنه جهان داسې راته ښکاري مقتدیان خو لکه وي او امام نه وي مینتوب د مین نه رسي شباب ته مینتوب د مین نه رسي شباب ته چي تر څو پرې لګېدلی الزام نه وي څه تنقيد به کړي هغه زما په مينې څه تنقيد به کړي هغه زما په مينې چا چې ايښې په دې لارې کې ګام نه وي داسې بې نصيب په څوک وي محبته ستا له فیض چې موندلی دوام نه وي په حیا مې وګڼله بې رخي ستا چېرې دا مې نتیجه د اوهام نه وي او چې په مخ کې مې ستا مخ وي او ستا زلفې نشته باد که سهار نه وي ماښام نه وي محترم به تر څو نه شې ای طاهره د لکو روپیو شعر ویلی ده محترم به تر څو نه شې ای طاهره چې دې کړی د بل چا احترام نه وي ښه جې ملک را مند ملک از خیرت مندا جمال گیرت و دین از پرهیزګاران کمال پذیرد بادشاهي، سلطنت، دا د عالمانو او د عاقلانو د وجې نه حسن و خوبي نیسي او ښایسته کېږي. و دین از پرهیزګاران او دین په عابدانو سره کمال ته رسي او کمال قبلوي. و بادشاهان به نصیحت خردمندان ازاں محتاج ترند. او بادشاهان نصیحت د هوښیارانو ته له هغه نه زیات محتاج دي چې خیرتمنده به قربت بادشاهان چې لکه هوښیاران نزدېکت د بادشاهانو ته هوښیاران دومره نزدېکت د بادشاهانو ته نه دي محتاج لکه بادشاهان چې د هوښیارانو نصیحت ته چې دي محتاج دي پندې اگر بشنوي ای بادشاه پندې اگر بشنوي ای بادشاه در همه دفتر بې هزي پند نیست جز بخیرت مند مفرما عمل جز بخیرت مند مفرما عمل گرچه عمل کار خیرت مند نیست چه قیمتی خبره کړې ده پند اگر بشنوی ای بادشاه نصیحت کا وار وی تو ای بادشاه ابوبکرت که د ما خبره نصیحت منې بیا دا خبره یاد ساته در همه دفتر به هزی پند نیست په مکمل کتاب کې له دې نه بیا بهترین پند او نصیحت تا پاره نسته چې هغه دا ده جز بخردمند مفرما عمل سوا د هوښیار سړي نه جز بخردمند مفرما عمل پندی اگر بشنوی ای بادشاہ در ہم دفتر بھی ہزی پند نیست جز به خردمند مفرما عمل گرچه عمل کار خردمند نیست جز به خردمند مفرما عمل سوا دی هوښیار سړي نه بل چاته کار مه سپاره یو کار چې د حکومت سپارې هوښیار سړي ته سپاره یو عهده چې سپارې هوښیار سړي ته سپاره ګر چې عمل کار خیرتمند نیست اګر که د حکومت عهدې قبلول دا د هوښیار سړي کار نه ده ځکه چې هوښیاري آ د حکومت عهدې نه قبلوي خو وس له کاره ته بیا هم ورته هوښیار ګوره که په مجبوراو دی که نه خو کار چې سپاري هوښیار سړي ته یې چې کوه سپاره ټول عمر نظام چې مختل کېږي که نه سوچ پسې وکړو که دنیوي نظام مختل شي او که دیني نظام مختل شي که د یوې کمپنۍ او د یوې کارخانې مقصد دا دی چې دیوالیه پنوالي دپاره یا د یوې ادارې ناکامي یا دغو دپاره دا سبب څه جوړېږي؟ نااهل کسانو ته ځنې کارونه وسپارل شي، هغه د هغې ادارې یا حکومتي اداره یا سکول یا مدرسه یا بل یو تعلیمي اداره چې نااهل کسانو ته پکې اهمې عهدې